دا بل پوښتنه کوي وایي د سهار د اذان په وخت په روژه کې که یو خوراک کوي دا خوراک یې څه حکم لري ځکه اذانونه په مختلفو وختو کې کېږي چې تقریبا له پنځلس سوه تر شل دقیقو وخت په بر کې وي حضراتو په اذان اړه نه لري نو که داسې وي چې د سهار اذان یې په نیمه شپه کې کړی دی هغه مؤذن دا اذان یې نه ریسي بیا یې اعاده د اذان د اصل سره سنت وي دا دواړه پلا واجب دي چې په داخل کې د وخت دی شي په اذان اړه نه لري امامان رښتیا هم دغسې دي لکه تاسو چې په سوال کې لیکلي په شپه کې هم اذانونه کوي قریب بسکېدو ته هم اذانونه کوي او لمرختې سره یو ځای هم اذانونه کوي نو دغه اذان هم نه دی اذان چې هلته لمر راخېږي ملا صاحب پر اذان ولاړ وي الصلات خیر من النوم د لمر ختو سره به سړی دغسې وخت اذان کړي نو په شپه کې هم نه دی روا د لمر ختو سره هم اذان نه دی اذان بلکې هغه وخت چې سپېږې معلومې شي فقط مؤذن به اذان کړي حضرت پیغمبر اسلام عليه الصلاة والسلام وفرمائل والله يغرنكم آذان جلال جلال سا مبارک خو مؤذن وو د کال د فار دی مقرر وو اما پر رمضان کی علی السلام مبارک خلق ته خبر ورکی چې په آزان د جلال کې اسلامي پرې نل دی یا یې تاسو په خدای کې وانه کی هغه د شپې د تهجد لپاره آزان کوه پر رمضان کې د دغه لپاره چې یو سړی په کور کې وي بیده وي هغه به راکښېني اسلمۍ به وکړي یو سړی په باغ کې اوبه لګوي باغ ګوري هغه به راشي خپل کور ته چې اسلمۍ به وکړي نو ول د جلال صاحب اذان ته یعنې تاسو دغه اعتبار ورنکړي مراد همدغه چې په اسلامي به بندوي هغه اذان په شپه کې دی او عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه یو بل مبارک صحابي دی د هغه په دواړو سترګو ړوند مورزاده اعما زېږېدلی د مور موره څخه ړوند زېږېدلی دغه به په سپېدو کې اذان کاوه همهغه وخت چې اذا قیل له اصلح فاصبحته بل چا به غږ پر کاوه چې داخل شي په سهار کې داخل شي په سهار کې یعنې سپېدې وچاودې بیا به نو دغه عبدالله نام مبارک اذان وکړي د سپېدو د سهار دپاره نو حضراتو اذان کې اعتبار نشته تاسو په خپل معلومات کوي نن نقشې دا دې شته ساعتونه هغه زنګي درته شته او هغه تاریخ یې برابروي چې اول د شپېدو وي دا خپل ساعت به دې خبروي یا هغه نقشې او هغه حساب ته ګوري نو که چا په نیمه شپه کې اذان کړی و د هغه جهت څخه پر تاسو کې اسلامي نه دی ګورې حرام او که رښتیا هم په سپېدو کې اذان وشو تا خوراک په سپېدو کې کړی دي نو که د دا یو څنګه چې سپېدې دي روژه دې ولاړه کفاره هم در باندې واجبه شوه او که ستا په خیال کې شپه وه او هغه سپېدې وي نو تا خوراک وکړي نو حضراتو روژه ماتېږي کفاره بیا نه واجبېږي والسلام